بسم الله الرحمن الرحيم باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا خدی باب کې امام بخاری دا سو روایات ذکر کړی دي درې څلور روایت ذکر کړی دي د دې باب نه امام بخاری هغه دا خبره ثابتې چې یو سړی مکی تراغه په حالت د احرام کې نو په کار دا ده چې دی خپلې دیرې ته خپل بلډینګ ته د ورتلو نه مخکې د ځان د عمرې نه د فارغه کی یا مثلا یو سړی هغه د حج احرام هغه چولې دی نو چې د راشي او د غ توافق قدوم کی توافق قدوم نو چې دی اول ځان دهغې نه فارغه کړي او بیا دهغې نه بعد دی خپل کور ته، خپلې دېرې ته هغه لاړ شي. مقصد دا دی چې نبي علیه الصلوة والسلام ړومبنۍ ابتدا هغه د طواف نه کړې ده او بل کار هغه د دې په درمیان کې نه دی کړی، بیا چې یو سړی طواف وکړي او مثلا یو سړی عمره کوي نو په کار دا ده چې د د طواف غ دوه رکعاته منځو کی کم چې د احناف په نسبانه واجب دي واجب الطواف بیا داغه نه بعد صفا او مروه او کی او بیا داغه نه بعد حلق دی او که یو سړی هغه د حج احرام تړلې دی قران دی نو په قران کې دی که راشی نو اول به دی طواف قدوم وکي ځکه په عند الاحناف خیر پای کې هم په دبانی عمره شته دی د نورو ائمه په نسبانی چونکه په دبانی یو طواف او یو سعی ده نو خو کده طواف کوي نو هغه به د د قارن به به طواف قدوم وي او د احناف په نسبانه په قارن باندې هم دو طواف او دوا سعی دی پی پای کې صرف احرام کولاول هغه نشتا مقصد دا دی بیت الله تراغه نو چې اول د سمره زر تر زر ځان د عمرې نه فارغولی شي نو دومره بهتره ده ها یو سړی حرم تراغه او په دې ځای کې د دې باب نه مراد دام نه دی حرم ته راغی او په هغه ځای کې جمع ولاړه وه یا د جمع ټیم نږدې و نو چونکې په طواف باندې وخت لګي بیا نو اول دی هغه مونځو کی نو د مونځ نه بعد بیا دی هغه طواف شروع کی یا که مثلا په دې دوران کې چې د یو څو چکر والی دي او په دې دوران کې مونږ راغی نو مونږ هغه دی وکي او د مونږ نه بعد چې په کوم ځای باندې طواف او درولې دي د اومه غزې نه دی طواف هغه سٹارټ کی باب من طاف بالبيت خودی کی چونکه لکه د بهر نه چې کم خلک راځي لکه منګه نو منګه چې د دې ځای نه لاړ شو نو خامخا اول انسان سره غاړه غوټي نو لومبه کسړې بلډینګ تزي او هغه غاړه غوټه سنبالي نو هغه دې سنبال کیو خو لکه منځ کې د پکې ډیر فصل هغه نه راولي او که یو سړی مثلا بیماری نو هغه بیل خبره ده چې هغه ول لکسات دمو کی او د دمه نه بعد بیا هغه طواف کی خو د دې باب نه امام بخاری داغه مقصد دا دی چې مکه ته یو سړی راغی نه چې سور زر تر زرا د بیت الله طواف کولی شي او دارنګ ک عمره نو سعی وغیرہ غدیو کی او ځان د زر تر زرا غ فارغ کی باب من طاف بالبيت دا روایت په دې کې دلته امام بخاری دا مختصر راوړی دی او دا سوال او جواب د د عروه سره کم چې دا راوی دی محمد ابن عبد الرحمن نو دا سوال او جواب د عروه سره په صحیح مسلم کې نو التا تفصیلا راغلی دی حدیث نمبر 1235 کې په دې کی شارحین هغه دا وایي چی امام بخاری د هغه مقصد د دې باب نه د عبدالله ابن عباس د هغه رد دی چې عبدالله ابن عباس به د هغه د هغه د بعضې فتوو د هغې رد دی عبد الله ابن عباس د حج حوالی سره داغه بازی فتوی هغه داسې وی چې هغه د نورو صحابه او داغي د عمل داغي نه خلاف دی نو امام بخاری گویا کې د دې باب په تړلو باندې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د هغه فتوو سره هم اختلاف دی د عبد الله ابن عباس مثلا بعضی فتوی هغه داوی چې یو سړی هغه راغی او بعضی شارحین هغه دا وی چې د راغی او د په کم وخت کې د حجر اسود د دې هغه استلامي وک د دې استلامي وک نو بس په د باندې چې کومه د احرام پابندیانې وي هغه په د باندې ختم شوي یعنی مقصد دا دی که دینه بعد دی بیا خوشبوئی وغیره لګی یا مثلا یو سړی طواف کی او د طواف نه بعد که د سعی نه د کړي او دی زی او د خپل کور والا سره هم لکه ملاویږي نو دی ملاوی دی شي نو دا د ابن عباس بعضی فتوی وی لیکن نور صحابه کرام دلته عروه دی د د د نبی علیه الصلاۃ والسلام اگر چې د عائشه خره دی او ډیر لوی تابعی دی او خو چونکه د دغه اوچت خاندان سره تعلق دی مور او پلار صحابه دي اسماء رضی الله تعالی عنها دارنګ زبیر رضی الله تعالی عنہ روري صحابي دي عبد الله نو ډیر لوی سړی دی او د ډیر اوچت خاندان سره تعلق ساتي نو د عبدالله ابن عباس دغه عمل دا د نبی علی السلام د ابوبکر د عمر دا غي هغه عمل ته په دلیل کې پیش کوي چې نه اغي خدا سي کړی دي چې اغي پورا عمره اغه نه د کړی نو تراغه وخت پوري اغي احرام اغه نه د کولاو کړي صحیح مسلم کې دا روایت راځي یو سړی راغی دا محمد ابن عبد الرحمن ده ته یو سړي وویلې هغه د عراق وو، چې یاره ته ماله لږ د دې عروه نه تپوس وکړه چې یو سړی هغه دا وایي چې یو کس راغی او هغه احرام تړلې دی نو چې دې طواف کی به د طواف نه بعد به د لارس حلال دی او د حلاليږي که نور ارکان هغه د کړي هم نه دي نو په دې سره دی د د احرام د حالت نه دی اوته او د د هغه پابندیانې هغه ختم شوي نو عروه ته وی چی دا سړی غلطه خبره کوي ځکه وجه دا ده که یو سړی هغه د حج احرام تړلی نو لا یحلو من احل بالحج الا بالحج یو سړی که هغه د حج احرام تړلی نو هغه به په حج سره یعنی د حج په ارکانو پوره کولو سره باغه د احرام نه وزي دا څنګه کې دی چې یو سړی راغی او بدلتا طواف وکاو صرف د طواف په بنیاد باندې هغه د احرام د پابندیانو نه وزي دارنګ یو سړی د عمرې احرام تړلې دی نو هغه صرف د بیت الله نه په طواف باندې هغه د عمرې د پابندیانو نه د احرام د پابندیانو نه نوځي ترسو پوری چې هغه دو رکعات مونږ نه کړي او دا غې نه بعد د صفا مروه سعی نه کړي او به دا غې نه بعد حلق کی سر اخري نو له بده د احرام د پابندیانو نوځي نو عروه ابن زبیر ته وی دا محمد ابن عبد الرحمن د تبا غسائل ویلی نو عروه ابن زبیر وی چې دا سائل مال په خپل ولی ناراضي مال ولی ناراضي چې مان ته پوسونه کوي فما باله لا یاتینی بنفسه یسالنی نو څه دي دله چې دی مال په خپل نه راځي چې زمانه ته پوسو کی خو زما دا خیال دی چې دا چرته څوک عراقي دی او دا چرته د عراق سوخکاری او واقعي هغه سائل چې نو هغه عراقي وو نو عروه پاغي باندې رد کړي دي او هغه عراقي چې کم سړی یادو چیرې داغه دا فتوا ده نو داغه مراد عبد الله ابن عباس وو حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذکرت لعروه ما عروه ابن زبیر ته دا غسائل دا غسوال هغه ویلی لکه دلته امام بخاری اختصار کړی دی تفصیل په صحیح مسلم کې دی نو قال عروه ویلی فاخبرتنی عائشه رضی الله عنها مال خبر را ک خپل ترور چې ام المؤمنین دا عائشه رضی الله تعالی عنها چې ان اول شیء لومبنه کار بد ابيه چې نبی علیہ الصلات والسلام چې کله حرم تراغه کعبه تراغه نو چې اول کار پیغمبر شروع کړی دا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم کله چې د الله پیغمبر مکی تراغه نو انه توضأ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوباره بیا او دس کړي دي ثم طاف زکه چې په زیتوا کې هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې را روانې د مکی ته نو غسل کړي دي خو یو سړی که دوباره بیا او دس کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوباره بیا او دس کړي دي ثم طاف او به د بیت الله طواف وک ثم لم تكن عمره او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی مات کړي ثم لم تكن عمره او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه فسخه د حج نه د کړي عمرتن په عمره سره ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قارینو ځان سره قربانی راوستي و څنګه چې مخکې روایتو کې ذکر شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حج هغه عمره ته نه دی اړولې یعنی هم په دغسی بس صرف هغه طواف یې وکړو د طواف قدوم یا مثلا احناف وی چې دغه طواف هغه د عمرې طواف نو حين قدم النبي ثم لم تكن عمره او بیا نبی له صلوات و سلام هغه نه دی بدل کړي هغه خپل حج خپل احرام عمره عمرې ته ځکه عمرې ته که مثلا سړی بدلی نو بیا به داغې نه بعد طواف نه بعد به سعی وکي د سعی نه بعد به به سر اخري لیکن نبی علی السلام د احرام نه نه دی وته نو ثم لم تكن عمره د دې دا معنا ده صحیح مسلم کې په الفاظ راځي ثم لم يكن غيره چې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه د دې حالت نه بل حالت ته نه دی اوخته ځکه حج د قران نیت کړي او قرباني ځان سره راوسته او صحابه ته دا ویلو چې چا سره قرباني وي نو هغه د پامدغه خپل حالت کې اوسي او دی دې دا خپل حج دا عمره ته نه بدلی څنګه چې په تمتع کې کیږي ثم لم تكن عمره او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نه دی بدل کړي خپل حج عمرتن په عمره باندې ځکه قارینو ثم حج ابو بکر و عمر رضی الله عنهما مثله او بیا حج کړي دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما مثله هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیم قران کړي دی ثم حججت مع ابي الزبير او بیا ما حج کړی دی د خپل پلار سره چې هغه صحابي دی او عشره مبشرونه دی د زبیر ابن العوام سره رضی الله عنه نو فاول شیء بدا به الطواف نو لومبنه شی بدا به بدا به الطواف نو لومبنه شی نو آغاز بکیږي د د طواف نه به آغاز کیږي د طواف نه به ابتدا کیږي لومبنه شی چې مثلا یو سړی مکی تراغه نو د طواف نه به آغاز کیږي طواف نه به آغاز کیږي او بیا دا غي نه بعد کې یو سړی هغه حاجیو نو هغه به دا غي مطابق افعال کوي که مثلا قارن دی نو دی بدل ته طواف کی او به په دغه سي په حالت د احرام کې بده پاتی او که یو سړی هغه د عمرې نیت دا کړی نو اول به طواف کی او به دا غي نه بعد سعی خه اسماء خپل مور ده د د عروه او اختها داغي خور یعنی عائشه او د عروه پلار و زبیر او زبیر و فلان و فلان او فلان کی او فلان کی دی احرام تړلی او به عمرتن د عمره دی سره چون کې قربانیان نه وي نو دی د عمره احرام تړلی او په په حجۃ الوداع کې نو فلما مسح الركن په دې ځکه په دې عبارت کې کته لفظي معنا داو کې فلما مسح الركن نو هر کله چې دی مسح ک رکن یعنی هر کله چې دی د حجر اسود داغه استلام کو هغه لاس ورولو نو حلو نو دوی حلال شو نو دا خو د ابن عباس هغه مسلک دی ابن عباس به ویلی چې یو سړی راغی او بس هغه صرف حجر اسود د لاس ویوړو نو به د دې نه بعد په د احرام پابندیانې هغه ختم شوي خو لیکن محدثین وی چې نه دلته مسح الرکن دا د ټول عمرې نه کنایه ده یعنی دلته د عم د د عروه مراد هغه د ټول عمرې د افعالونه دا غینه پوره کیدل دي نو د دې وجه نه محدثین وی فلما مسح الركن وطافو هر کله چې دی د د حجر اسود داغه استلام وک او دی طواف وک د بیت الله نه وسعو او دی سعی وکړه معتمر به سعی کوي طواف به کوي نو او به دا غینه بعد سر اخرو یا سر لند کو نو حلو نو دی حلال شو ځکه کته دا تعبیر رونه باسي نو عروه ابن زبیر خودلتا اغسائل لا داغه په دی قول باندې رد کړي نو به د دې نه مراد څنګه دی چی نه کته مثلا د دې معنی هم دا وکي نو داغه او د سائل خبره خو به یو شان راځي نه دلته د عروه ابن زبیر مراد دا دی چې دلته مسح الرکن یعنی پورا د عمره د افعال نه یو سړی فارغ شي نو حلو نو دیبا نو دی حلال شو نو یعنی دی هغه د احرام د پابندیانو نه هغه اوتل خددې نه مخکي دا منګه په دې تیرو ابوابو کې د دلته د رکن ذکر بیا راغې د حج حجر اسود د استلام په دې تیرو ابوابو کې منګه د حجر اسود متعلق سلور طریقې هغه نقل کړي او د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه روایت منګه ذکر ک چې او دا روایت امام بخاری سو سو ځای ذکر ک چې ته یو غټي لا تضر ولا تنفع نه چانه نقصان د فکول شي او نه چاله فائدہ ور کول شي خو لیکن خکلوم دی ولی د الله د پیغمبر داغه اتباع او داغه د تابعداري د وجنه د دې وجه نه د د زیارتونو غټي د قبر غټي کوم چې په باباګانو باندې کې خودي شوي نو په حجر اسود باندې یو سړی هغه نشي قیاس کولای لکه نن چې د افسوس خبره دادا چې د په دې زیاراتو کی همغه کارونه کیږي کم چی د بیت الله سره خاص دي مثلا طواف د بیت الله سره خاص دی لیکن نن په زیاراتو کی د د بابا د قبر نه جنگلی تاو کړي او خلک په عرس کی او د بابا په غواده کی په دې شکل باندې تاویږي چې باقاعده دا غینه غ چکر وای چکر تی وی نو هغه طواف هغه تی کیږي دارنګي کدلتا حجر اسود دی نو هلته د بابا د قبر د پاسه غټ یخی دی نو کدلتا د حجر اسود داغي تقبیل کوي او باغی باندې یو سړی تبرک حاصلې نو بل طرف ته د د د بابا د قبر د ګټو سره هم دغه معامله کیږي یعنی بالکل هغه سره هغه برابر کړي دي کدلته د زمزم وبس کی د تبرک په نیت باندې نو الته د بابا په زیارت کې چینی جوړی کړي دي چې را داغه آب شفا ده او پای کې خلک لمباګانې کوي نو دا بالکل د بیت الله سره تقریبا په ټولو امور کې هغه مشابهت هغه اختیار کړي دي یو بل سیز هغه راځي چې هغه ته د حدیث په کتابونو کې داغي ذکر راځي چې هغه ته ملتزم وایي ملتزم د د لازم نه مطلب چې ته یو سیس پوری ملتزم د د ظرف صيغه ده یو سیس پوری ته ځان لازم کی او ځانو پوری پیوسته کی په بخاری او مسلم کې د ملتزم د دې ذکر خدا سه نه دی راغلی خدا حدیث په نورو کتابونو کې مثلا ابو داود دی ابن ماجه دارنګ مصنف د ابن ابي شيبه او بهقي په دې خپل کتابونو کې دی په ملتزم باندې هم ابواب تړلې دي او یو روایت ذکر کړی دی چې ملتزم کم ځای ته وی ای ما بین الرکن والباب د بیت الله د دروازې ترمنځ او د حجر اسود ترمنځ چې دا کم د د کعبه د عیسی دا نو دیتا ملتزم دا ویل کیږي د دیو جن حاجیان اکثره د بیت الله د دغه دروازې او دغه منځ کې هم دوی ځان راځوړن کړي او په دغه ځای کې دعاګانې هغه غواړي قد دې باره کې اکثره خلک تپوس کوي نو په دې باب کې چې کوم د حدیث په دې کتابونو کې په ابو داود کې او په ابن ماجه کې چې کوم روایت راځي نو کم چې هغه مرفوع احادیث دي نبی له صلوات والسلام ته دغه نسبت شوه دی نو په هغه روایتو باندې د محدثینو کلام دی اگر چې دومره شدید کلام یې پې نشته خو هغه روایات د ضعف نه خالی نه دي ځکه پای کی یو راوی مثنی ابن الصباح دی او بل دا د ابن جریج دی ابن جریج په دبانی د تمدلس ویل کیږي او د دبګي هغه تدلیس هم کړي د زکه چې د د سماع او د د تحدیث تصریح نه دا کړي خو د ملتزم په باب کې که احادیث مرفوعه که هغه ثابت هم نشي نو په دې باب کې چې کوم موقوف روایت دي د صحابهونه او د تابعینو هغه عمل په دې کې دومره نقل دی دومره روایت راغلي دي چې د د سلفو د عمل ته سړی وګوري نو چې کوم په دې باب کې هغه ضعیف روایت دي نو هغه ته هغه تقویت هغه حاصل شي ددې وجې نه د ملتزم باره کې چې کوم لکه دا عمل دی نو زدام لکه هغه د دې وجې نه علما وایي چې دا مغه د د د د کولو په درجه کې دی کې یو سړی وکي نو سبب بدعت کې نو واقع کیږي خود دین علاوه کم چې د بیت الله لکه دا نور ګټونه او یا د د کعبه د غلاف سره ځان راځوړندول یا مثلا د بیت الله د نورو دیوالونو سره ځان مګل نو اگر چی د معاویه رضی الله تعالی عنہ او دارنګ عبد الله ابن زبیر و غیره نو اغیبا دا دغه کو خو لیکن د نورو صحابه او د عملنا د غشه دا ثابت نه دی د عبد الله ابن زبیر متعلق اسې د روایت کې چې منګه ویلې په 1608 کې چې وکانه ابن الزبیر یستلمهن کلهن عبد الله ابن زبیر به د ټولو ګټونو داغي استلام وکاو نو داغي اسی یو توجیه علما دا وی چې چونکی ابن زبیر په خپل کله چې د مکی والیو نو د اومغه د په قواعد د ابراهيم عليه السلام باندې بیت الله دوباره بیا تعمیر کړو یعنی دا حتیم وغیرہ د هر څه پکې را دن کړو نو که عبد الله ابن زبیر داغه نور ګټونو داغي استلامم کو نو د دې دوو ګټونو د دې وجنه هم استلام کیږي چې دا لکه د ابراهیم علی السلام پاغه اصل بنیادونو باندې دا ولاړ دي کاغه حجر اسود دی او کاغه رکن یمانی ده دا اوس چې د بیت الله کوم ګټونه دي نو دا خو د بیت الله منځ کې راځي نو دا په هغه اصل بنیادونو نه دی ولاړ هغه ابن زبیر هغه کو نو هغه په دی وجه کو چې هغه د ابراهیم علیه السلام په هغه اصل بنیادونو باندې کعبه هغه جوړه کړې و کوم چې د نبی علیه السلام یو خواهش مو نو که هغه مثلا دا هغه خو بهرحال بیا هم پای کی څنګه چې عبدالله ابن عباس هغه خبره کړې وه چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه جواب معاویه له دا ورکړو مسند احمد کې دا راځي چې د الله د پیغام د الله د پیغمبر په په عمل کې بهترینه نمونه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوه کړي دي نو هم په دې دوو باندې عمل کول په دې کې اسوه ده هر چې دغه دي نو د الله د پیغمبر نه بزیات د کعبه سره چې کوم محبت ته او احترام دی دا به د چا پزړه کی نو دا د دې حواله سره یو سو بازي خبري وی چې ز په دې رکن باندې التمنګا دا نوې کړي په حجر اسود داغه متعلق حدثنا ابراهيم ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة انس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې باغی طواف کو په حج یا په عمره کې نو اول ما یقدمو نو په ړومبني طواف کي د اول ما يقدمو څه معنا په ړومبني طواف کي د دې وجه نه په دې رستوني روایت کي الطواف الاول راځي نو معنا دا په ړومبني طواف کي به نبی له صلوات والسلام سعا دلته د سعی نه مراد غرمل دی نو په ړومبني طواف کي به نبی له صلوات والسلام چې مکی ته براغه ړومبه طواف به کو نو په ړومبني طواف کي به رمل کو ثلاثه اطوافن په ړومبنو دريو چکرو کي ومشه او بيا به په همغه خپل رفتار باندي ته اربعة په نورو څلورو چکرو کي ثم سجد سجدتين او بيا به دوه رکعته مونځ وکړه کوم چي هغه واجب الطواف دی او ثم يطوف بين الصفا والمروه او بيا به نبي عليه الصلاه والسلام د صفا او د مروه ترمنځ طواف وکړه نو دی وجنه حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو یو حج کړی دی خو دلته عبد الله ابن عمر وی د دیو جن احناف چې وی چې په قارن باندې دو طواف او دو سعی دی نو احناف د داسې روایتونو استدلال کوي چې عبد الله ابن عمر وی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به طواف کو په حج کې یا په عمره کې نو لومبني طواف کې به غدری چکر به د رمل په شکل او سلور دا په خپل رفتار باندې او بیا به دوه رکعاته مونځ او بیا به د صفا او د مروه ترمنځ سعی کوله دلته یطوفون مراد یعنی سعی کول دي نو اغي د داسې قسم روایتونه استدلال کوي حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا طاف بالبيت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله طواف د بیت الله کو الطواف الاول اغړمبنه طواف نو یخب یخب په دغه مخ کې سعاو یخب دلته نه مراد هغه رمل کول دي نو رمل به کو چونکه د دو غرونو د صفا او د مروه د غونډو ترمنځ دی د غرونو ترمنځ دی نو دې ته لاندې دې کې اوبه ودرېږي مسیل سیل سیلاب ته وي په دې کې به د سیلاب هغه اوبه ودرې دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د سعی کوله بطن المسیل په هغه بطن مسیل وادی کی اذا طاف بین الصفا والمروه کله چې به سعی کوله د صفا او د مروه ترمنځ نو یو خو په دې کې دا چې دا اول ما یقدم یا الطواف الاول ابتدا کې منګه دا واضح کړه چې نبی له صلوات و سلام به اول به دا کار کو خو مقصد دا دی کدی دوران کې مونږ دا غي ټیم راغلیو نو اول به مونږ کوي دا غي نه بعد به بیا طواف کوي یا مثلا که په دې دوران کې یو سړی هغه ته د اودس ضرورت پیښ شه نو لاړ دي شي اودس دیو کی ځکه دغه هغه بشري ضرورتونه دي نو او دس دی وکي او دا غي نه بعد دی بیا راشي او طواف دی وکي او هغه دی مکمل کی باب طواف النساء مع الرجال نو یو خدغه خبره دویمه ده دا بطن المسیل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با سعی کولا کله چې به طواف د صفا او د مروه ترمنځ کو پدی کی کله چې سړی د صفا او د مروه منځ کې سعی کوي نو د بطن مسیل دا کمزې چې لګداسي د غونډو ترمنځ د اوبو د ودرېدو ځای دی نو په دې کې هاجر بی بی هغه منډې وهلې وې کله چې اسماعیل علیه السلام به د هغې نه پناه شو نو خو اوس د پخوانه په پا پای کې داسې دوا نخې کې خو دې شوي چې د دې دوو نخو ترمنځ په دې کې با یو سړی چې کله حاجي يا معتمر وي او سړي وي زنانه به په خپل رفتار باندې ځي نو سړي به د دې دوو نښو ترمنځ لږه تېزه منډه وي دا همغه د د هاجر بي بي د هغې د هغه منډو یاد دهاني او د نبي علیه الصلوة والسلام هغه سنت د هغې په تابعدارۍ کې هغه ته میلین اخضرین وی اسی خو میل فاصله ته وی خو چونکی عام طور باندې په دې لار باندې هم چې کله سړی زی نو چې کوم مثلا د یو میل مسافت شي نو ګټه کی خو دینو په هغه ګټه باندې لیکلی چې دومره میله دا فاصله وشوه نو اگر چې لکه دغه منځ کې سد یو کیلومتر فاصله نه ده خو میل اصل کې هغه نخې ته هم وي نو میلین اخضرین هغه دوه شنې نخې او دا د پخوا نه د علماو په کتابونو کې د میلین اخضرین دا نمونه دا راځي یعنی دا څه اوسنې دغه نه ده پخوا ویم داسې مثلا سشنی چوکی دا به ودرولې وي یا سشنی نخې ګټې به کې خودي وي نو لیکن اوس په هغه ځای کې بره په چت کې په ټولو چتونو کې څومره سلور پنځه چته دي د صفا او د مروه نو پای کی شنه راډونه او شنې نښی هغې لګولی دی میلین اخضرینو ته وایی اخضر شنې ته وایی هغه دوه شنې نښی باب طواف النساء مع الرجال پدی کې دا وایی چې طواف د زنانو مع الرجال د سړو سره شریک یعنی په یو وخت کې که آیا دا جایز ده او بالکل عام تور باندې لکه مونږ کې خو بلتون اگر او بنده راوستې شي د دې وجه نه په په حرم کې هم چې کله د مونږ ټیم شي نو زنانا اغي تخپل زینه د مونږغه معلوم وي نو د طواف نغی را جدا شي او په مغزه کې هغه د زنانو په په مصلا کې او د زنانو په غزه کې اغي مونږ تراشي او هغه رستو په مطاف کې هغه ځایونه هغه جوړ کړی دي خو لیکن طواف کې د سړو سره داسې شریک چې زنانا د غي سره ځان نه جنگي او سړی د زنانو سره ځان نه جنگي نو دا د نبی له صلوات و سلام دا غینم ثابت دي چې زنانو یوځې شریک طواف کړي دي ها یو سړی به احتیاط کوي وقال لي عمرو بن علي لیکن د خلکو چونکه پای کې د دین نه جهالت دی او ناخبرتیا ده د دې وجه نه نه سړی په دې کې احتیاط کوي او نه زنانه په دې کې احتیاط کوي وقال لي عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرنا قال اخبرنا عطاء ابن جريج وی چې موږ له عطا ابن ابي رباح چې هغه لوی تابعی دی د عبد الله ابن عباس شاګرد دی موږ لاغه خبر راکا قائد منع ابن هشام النساء النساء الطواف مع الرجال خکل چې من وکړه ابن هشام کله چې منک منک ابن هشام زنانه ولا په څه کي د طواف نه مع الرجال د سړو سره شریک ابن هشام اصل کي دا ګورنرو د مکی او د د کم چې د د بنو امیه او چې کم لسم خلیفه دی هشام ابن عبد الملک ابن مروان د بنو امیه د دی د خلافت اسی خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لکاغم دولس کال خلافت کړي دی اغم د بنو امیه نه دی خو بیا د بنو امیه چې کوم مسلسل دا خلفا را روان دي نو دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ داغه نه شروع کیږي د سن 41 هجری نه د معاویه رضی الله تعالی عنہ د خلافت هغه وخت هغه شروع کیږي نو د 41 نه تر د 132 هجری پوری د بنو عباس دغی د خلافت پوری دا تقریبا سلسکم سل کالا دا د عرصه دا جوړیږي سه یو کال نیم کم زیات داشته پکی خو 90 سال تقریبا دا حکومت دا د دې جوړیږي په دې کې دا درې چې کوم خلفا دي نو د دې شل شل کاله حکومت ته او د دې په اسانه باندې هغه د یادولو طریقه دا ده لومبنه د دې معاویه رضی الله تعالی نو هغه شل کاله حکومت کړي دي په پنځم نمبر باندې چې کوم خلیفه دی عبدالملک ابن مروان نو د هغه شل کاله حکومت دی او په لسم نمبر باندې چې کوم دی نو هغه هشام ابن عبدالملک ابن مروان دی نو دا هغه تقریبا شل کاله حکومت دی نو دا اسانه فارموله ده نو ابن هشام چې نو دا گورنر او دا هشام ابن عبد الملک د تقریبا د 105 نه تر د 125 هجری پوري د ده حکومت ته د معاویه د د د 61 د 41 نه تر د 60 پورې دی او به داسې د د عبد الملک ابن مروان هغه چون کې پنځم نمبر باندې دغم شل کاله د حکومت جوړیږي تقریبا څه د د 65 نه 85 پورې د کسور دی نو ابن هشام گورنر هغه زنانا د سړو سره د شریک طواف نه منع کړي نو قال نو د عطا ابن ابي رباح توي تابي چې کیف تمنعهن تی څنګه من کولې شي وقد طاف نساء النبي صلی الله علیه وسلم مع الرجال او طواف کړي دي زنانو د نبی له صلوات و سلام یعنی امهات المؤمنین مع الرجال د سړو سره اغي یوځه طواف کړي دي امام بخاری هم د دین استدلال کوي قلت نو ما ابن جریج وی چې ما د دې عطا نه تپوسو کو چې بعد الحجاب او قبلو دا د حجاب نه بعد خبره ده چې دی یو ځای طواف کړی دی او کنه د حجاب نه مخکې خبره ده نو قال ما تعطا ابن ابي رباح وی ای لعمري نعم یعنی او د حجاب نه بعد خبره ده لعمري او زما دی قسم وی یعنی زما د خپل عمر په دی باندې گواه دی لعمري او زما په خپل عمر باندې قسمي لقد ادرکته بعد الحجاب او او ما لیدلی دی پس د حجاب نه قلت نو ابن جریج ته وی ما او ته ویل چې کیف یخالط نر رجال دا زنانا د څنګه غړي وړي کې دی شي د د سړو سره یعنی دا څنګه جایز کې دی شي چې دی ځکه مونږ کې خو زنانا د سړو نه شاته ولاړی نو په طواف کې دا څنګه شریکی دی شي نو قالا ما تا عطا ویل چې لم یکن یخالتنا نا غي دا غي سره نه د سي ګډي وډي کې دي چې ته دا غي نه دغه سي معنا اخلي عائشه رضی الله تعالی عنها تطوف حجره من الرجال عائشی با طواف کو د بیت الله نه لیکن په داسې حال کې چې ځان ساتونکي وه، ځان منع کوونکي وه، من الرجال د سړو نه، یعنې د سړو نه به ځان ډډې ته ساته، د سړو سره به نه لګېده، تطوف حجرة من الرجال، عایشې به طواف کوو په داسې حال کې چې ځان به منع کوو د سړو نه، ځان به ډډه کوونکي وه د سړو نه، ای لا تخالطهم د هغوی سره به نه یو ځای کېده، فقالت امرأة یو زنانه هغې عایشې ته وویلې او د دې زنانو د اجر اسود د خکلولو ځکه د رشت وجه نه او سړی پی زیاتري او به خامخه د سړو او د د زنانو د غي پاغه ټیل کې هم او په دغه کې په طاقت کې هم فرق وي نو یو زنانه عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلي چې راځه چې دا د حجر اسود د دې استلام کو دا بخکل کو نو عائشه ته ویل چې نه تلاړه شو زنه زما ان طلیقی عائشه ته وی چې راځه چې زو نستلم یا ام المؤمنین چې منګه د اجر اسود استلام کو په دې لاس راخ کو دا خپل کو نو قالت عائشه ته ویل چې ان طلیقی عن کی زته په خپل لاړه شه وابت او انکار یو که په خپل د تلونه چې زنه زما فکنا نوی دا زنانا یخرجنا وتی بدی طواف لا بیت الله تبراتلی متنکرات باللیل په داسې حال کې چې ځان به ناشنا کړیو یعنی چا به نه پیژندې د شپې براتلی متنکرات باللیل په داسې حال کې چې ځان به ناشنا کړیو د شپې فیتفن مع الرجال ندی به طواف کو د سړو سره ها البته چې په کومو ځایونو کې د دې دوانو جدا کېدل هغه به ممکنو نو په هغه ځای کې به داغي اهتمام بکیده ولکنهن اذا دخلن البيت لیکن وی به دا زنانا کله چې بدن نکیدی بیت الله ته نو یا خو کعبه ته دننه مراد دی خو بیت الله او کعبه ته دننه خو ارسړې پریدینه نو حتیم خو خامخا ترې مراد دی، کله چې به دا زنانه بیت الله ته دننه تلې یعنې حتیم ته به دننه تلې نو قمنا نو ودرېدې انتظار به یې کوو حتی یدخلنا تر دې چې دا زنانه به دننه شوي و اخرج الرجال او سړي به راوویستې شو د هغه ځای نه وکنت آتي عائشه ته او مزه چې زه براتلم عائشه لزه دا عطاوي وعبيد بن عمير او عبيد بن عمير وهي مجاوره في جوف ثبير او عائشي اغي پړاو چون کیو یعنی اعتکاف کې وا فی جوف ثبیر د مینا سره خوا کې مقام کې دی مینا او د مزدلفه سره خوا کې مقام کې چونکه دغه حرم دی نو په غزه کې هغه اعتکاف کړیو مقصد دا دی چې د اعتکاف د پاره صرف حدود حرم ضروری دي هغه د اجر او ثواب د پاره دا غي د پاره د بیت الله دا مسجد دا ضروری نه دی وهي مجاورتن فی جوف ثبیر او عائشی هغه پړاو چولیو د اعتکاف د پاره پاغه جوف ثبیر مقام کی قلت ما ته تاسو کو د دې عطانا چې وما حجابها او داغي حجاب سو په دغه ځای کې نو قال وی ویلی هي فی قبه ترکیه لها غشاء هغه په یو د ترکی یو خیمه و پای کې و داغي ته پرده را ځوړند و وما بیننا وبینها غیر ذلک او زمنګ او داغي ترمنځ د دغه پردین علاوه لکبل سره کاوټ نو ورایت علیها درعا موردا او ما پاغي بانی یو ګلابی یا زکه ورد ګلاب ته وی لکه ما اول ورد چې څنګه مونږ وایو د ګلاب وبو ورایت علیها درعا موردا او ما پاغي بانی یو ګلابی یا سور کمیس هغه می پیلیدلی او صادر هغه می پیلیدلی او چې هغه باچو نو مقصد دا دی چې د دې سره جایز دی خو لیکن زنانه به د سړونه ځان ساتي حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن اور ابن زبیر عن زینب بنت ابي سلمہ رضی الله عنها عن ام سلمہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت ام سلمہ چې د نبی له سلام بیبي د ام المؤمنین دا هغه وی چې په حجۃ الوداع کې شکوت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله پیغمبر ته شکایت وکړ شکایت مې وکړ چې یاره انی اشتکی چې زه بیمار یم چې د الله رسول زه بیمار یم او زه طواف هغه کولې نشم د طواف هغه طاقت را کې نشتا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویل چې تو فی من وراء الناس د خلکو نشاته طواف وکا یعنی امام بخاری هم د دین دغه استدلال کوي چې د خلکو نشاته طواف وکا یعنی د خلکو سره مه دا کیږه وانت راکبه په داسې حال کې چې ته په سورلۍ باندې سورې چې په خپل نشي کولې په خپل خپو نو په سورلۍ باندې طواف وکړه لکه نن چې کم کسان هغه معذورانی او پای باندې په ویل چیر کې او اوس خو هغه الکتریک راغلی دی نو د خلکو نشاته توافقا یعنی د خلکو سره مې یوځې کیږي او په سورلۍ باندې توافقا فتفتو نو ما توافق ورسول الله صلی الله علیه وسلم حين اذن يصلي الصبح او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې د سحری منځ کو الی جنب البيت د بیت الله په دی ګټ کې او هو یقرأ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ساری په منځ کې د دې صورت قرات کو و توری و کتاب مستور واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین